بسم الله الرحمن الرحيم باب الصدق ربط ویل شوی تعریفونه شوی او آیاتونه ذکر کړل اوس احادیث ذکر کوي وی فل اول عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر یقینا رشتیا چې دینه دا کار دی چې د رښتیاو د وجینا انسان چې دی نو هغه جنت ته رسی ولی صدق موقوف علیه د بر شو او بر موقوف علیه د جنت شو نو صدق موقوف علیه د جنت شو ځکه چې موقوف علیه د موقوف علیه د شی دا موقوف علیه دا شی موقوف علیه چې صدق دی د موقوف علیه چې بیر دی د شی چې جنت ته نو دا صدق موقوف علیه جنت ته کنه او کذب دا فجور ته بوتل کوي او فجور جهنم ته بوتل کوي نو دا موقوف علیه د جهنم دی ځکه موقوف علیه د موقوف علیه د شی دا موقوف علیه دا شی وایا حسن ابن علی سے وہی حسن رضی اللہ تعالی عنہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یاد کړی دی دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا فرید هغه سوچ شک دی اچي هغه سو اخلا چې شک دی نو ورځي تا په کې څه نه شک نه بل تنوایا دا چا وی دا تا وی رسو دا تو وای ځان وای ها ها انې دې ګړوي نه یار دا ابو سفیان نوم دې صخر بن حرب رضی الله تعالی عنہ هغه وخت کې نو مسلمان شوه او اوس چې دین هغه مسلمان شو رستو مسلمان شوه دی د معاویه رضی الله تعالی عنہ لار نو دے هرقل د روم بادشاہ چې قیصر داغو هرقل بادشاہ ملک الروم قیصر هغه مخه تکې نه ولیو ستپوسونه کول او کسانی وسره کینولیو فبارد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر تپوسونه کړو دې کم خاندان کې دې عزتمن خاندان کې دې یمرګری غریبان دي کمالداران وی غریبان یو سره کله کولار دي کړو اخلاق او تک ته انبیای دې په ما دا یامرکم تاسو څه حکم کوي یو تاسو دا کړو یعنی النبي صلی الله علیه وسلم مراد داغو نبی علیہ السلام قال ابو سفیان قلت من يقول اعبد الله وحده ولا تشرك لا تشركوا به شيئا يورا تداو واتركوا ما يقول آباؤكم پری دی هغه چې تاسو مشرانه وي الکه وي مونږ پلان نه کړی دا پری دی خراب شه ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة او مونږ ته د موږ حکم کوي د رښتیا حکم کوي د عفت د پاک دامنه حکم کوي وصلتي او د سل رحمه د خپل ولای حکم کوي نو وصلت ته کې بګراغله دي بدری صحابی دی من سأل الله تعالی الشهادت بصدق چا چې د الله تعالی نه شهادت پرشتیا او سره او تبلغه الله منازل الشهداء الله به د شهدا او مرتبه تور سي وین ما تعالی فراشي اگر چې په خپل بستر باندې مرشي دا زموږ زین ته چرات څه ترات لا چارې شیخ به شهید کی دا څنګه دا به څنګه شهید کی دا به څنګه کابلګان چې به څنګه خپل ته جګړه دا کوي او وی جګړه باندې کوي او دا رایا من تعالی الله تعالی اشهادت بصدق بلغه الله منازل الشهداء الله باید شهدا عمر تبو تو رسیو ان ما تعالی تیرا شفیع اکبر سے ابراهیم الله د شهادت مرتبه وي نیت د وجینا او یا ساته غره بیګا به درته ویلو او دا به یا ساتي په جنگو په جهاد او په جنگونو کې مرګ نشته په جهاد او په جنگونو کې مرګ نشته د دشمن په فریبونو کې مرګ نشته ابراهيم خليل الله مونته عبرت ته د لمبو پسرورونو کې مرګ نشته نو دې کې شر دې کې شر باندې شفقت او کتو ویروس تو وای وای دک سی وای ځان مخکې کوي دغه دې کې څو تا خو تاسو موږ تاسو ورونه یو نو خلو چلوي خلو چلوي تقریر خو ټیټ ګوره ټیټ تقریر کوي خو زبردست او شرم بګی کاوه لکه لا او کاغذ دا ول تیری ته بتو وای راغوتا اوس زر ګډي وای باب دکدار مختصر قدری کی وہم طہارت کی قرآن یاد کی حادیث یاد کی اشعار یاد کی خبر یاد کی اقوال یاد کی اب تقریر ربط والا ور کی وائے غزا نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم جهاد کو یو پیغمبر د پیغمبرانو نه د الله تعالی رحمتونو د الله سلام دی په دی باندې سو کو یوش ابن نون سیوتی رحم الله وی فقال لقومي نخبل قوم ته ویلا يتبعني رجل ملك بز امراه ما سره د داسې سره ندي چې هغه مالک شوی دی دو بزعی د خزینه والی چې کړی دی نو سره ندي ځکه دی بالته بیا خزه یادې نه واده والا بیا سره ندي او یرید ان یبنی بیا خدای نیولې دا خدای نیولې دا خلا لکه کوټ نه نظر اوس کې واده چې وته سوې ګرنه بلا خلک او دې اراده کوي ان یبنی بیا چې دې سروادو کې ولما یبنی بیا لای پینې نه کړي والا احد دې هغه تندا سره دی بنا بیوت چې کوټي جوړې کړې دي لم یرفا سقوفا چې تونه پینې ځکه ته ټول چت سو سو پیدی کی دیوال نه خې جوړ دی او چې پیوانه چې دیوال غوړي کی باران سره ها ها غل ته یاد را درې څنګه کې خدا دې یادې ادا بل بو چې ما راو الا نه وکړې و هغه ور سره چې دنه زه کو خاله لاس نړم نو دا دې نه کوي لکه ولا احد اشترى غنما انور ایثار کړی شو حتا کی چې دو دا ملک د نو فتح کو دا غزه فتح کو نو فاجما الغنائم غنیمتونه را جمع کړل فجاءت یعنی النار نو اوران لتاکل چې هغه اخري چې اخري هغه فلم تطعمها فلم تطعمها جی قربان وعلیکم السلام ورحمت الله کم ځای دا چې دا ما ته وکي دا دا چې دا چې د کنه د ډکې جماعت تاسو کا هر کله چې څنګه راځي غوډه کتاب دی دا زمون او کوټه دی چې نه انا دې ترګه ورته ویل شي اړیکې ورسره شي اور السلام په خور سي درازه وروړي او ډکه جمعه تاسو کا ډکه مسجد بالا غندف کې ډکه مسجد مسجد تاسو کا چانه شل ان شاء الله السلام علیکم په خوا خو چې دنو غنیمت استعمال نو کړه خبر نه بل اور را لې خوړو اور را لې چې دا وخوري او حال تک وی نه خوړو فقال انو پیغمبر ان فیکم غلولا پتاسو کې جدن هغه دوکا دا تاسو څه خیانت کړی دی خیانت درکې څه چلو کړی دی نو ماشاءالله جیو طریقه وغلا ارادي ما سره بیعت کوي فالتبايعني قبيلتك تا قبيله دي ما سره لاس ملاوي فلازقت يد رجلين او ثلاث بيدي د دو یاد دريو تنو لا سن د د لا سر اور خطل مقناطيس ثلاث کی فقال فيكم الغلول چلم کړه شاوي وای فجاءوا براس مثل راس بقره من الذهب نو راوړه د یو سر پشان د سر د غوا د سرو زرنا لکه د غوا د سر نه یو سرو و د نرم کیا الله دې جننو الله باندې تل حال دې برابر کی زبردست مدرسه کې جوړي تل ازکو متیم مړی اس لیکنه مې دی باندې اوپر دیکھو کته نه دی ستالوک د باب د مخ کې سره باب صدق دی کسانو ودا ټول غنیمت ته آرام کې دروغ ویلو دو یادریو تر تینا د غفری سار کې دروغ ویلو د دروغ سپیرتوب داو چې غنیمت هغه نه قبلې دو چې رښتیا کله او وینو غنیمت قبول شنو باب صدق رښتیا ویل غواړي لګي کنه لګي اسړیا ولګې ده کنه وایا دا حکیم ابن حزام سے نه دی عجیبه سړی و نبی اسلام علیه وسلم پیسې ورکړي ولرشه د قربانې ساروي راوړه 2 روپے ولورګي د لرو په 1 روپے باندې یو روپیا سره کې خو د په یو روپیا چې دغه ساروي واغسته او هغه په میله کې بل طرف تراوست او په دوی خرڅ کړ دې پر روپې بل سروي راوستو واغستو داروان دی نبی اسلام ته داري دور په وردا سره ادا څه چل بما دا چلو یا الله دې حکیم ابن حزام کو ارث کی برکت واجه هغه ما بچ خور تلاش چې مال الله پاک کی برکت شه ما یې شي چې دې برکت نه وي خو خيار وکړه تغلیبی بای مشتری ته خيار دی مال ان يتفرقا ترسو پر چې دی جدا شوی نه نور ائمه په تفرق بلا ودان اے دې کومه تاسو نه څه ما تا باندې شي درخص الله شروع کړي ساوا واست بیا کتاب شولا او کدی مجلس کې ما او تعالی جدا شوی نیو څخه پای یا ځخه پای احتیاط دې بل شي او پس کړه دا اپ ائمه داوي احناف د تفرق نه تفرق بل اقوال اخلي زبايعم دا کلام د غلطه مشتري چې ما د خلی نه دا نه دی راوځري چې دا په لس روپۍ پتا باندې ما درخواست او تا د خلی نه دی راوځري چې ما پر سره واغست نو خيار دې خو قدش چې ما نه دی ویلي چې تا ته نه درغلې چې تا نه دی ویلي تا ته نه درغلې خو چې ما وی درخواست نه ته تا وی واغستو بس اوس هغه طرف نه پر رضا سره ځان له خبره ده پر رضا سره بیا له خبره ده او چې رضا نه نو بالکل چې درسه ده دا مونږه تاسو دې یو بل نه دا کول نه شو لګا فاین صدقانو کدی رشتیا وی وبینا او بیان او کنو بوری کلهما فی بیعهما د رښتیاو دا اثر دی او بیان بکای چې دې کې دا نقصان دی ګورې مستا په غفتلو کې خرڅولو کې دا په غفتلو کې وبرکت دي وایا باب المراقبتی باب دې په بیان د مراقبه کې رشتیا چې نه وای نو سوچ کوا آخرت کې به الله سره ملاوي بیا بس چل کای باب المراقبه لک فکر کوا راقب یراقب مراقبتا انتظار کولو ته وي سټ کته کولو ته وي او اصطلاح د شریعت کې زلو حاضرول د الله سره او غفلت د سره او د غفلت د ما سیوا غفلت د عما سیوا او سمته حضور القلب مع الله اور وخت زلو د الله سره لګیدلې والغفلت عما سیوا د ما سیوا نه درغه لکه دنیا لکه د شي دې ته مراقبه وي ویږي الله تعالی په خیانت د سترګو باندې وما تخفي صدور او پاره چې پټي زونه ول آیات فی الباب کثیره معلومات آیاتونه په دې باب کې ډېر شې دي دا خو حدیث د جبرئیل دی بلې کې ډېر ښه نکتی ماشاء الله ایشلا